ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزهزهه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون الله جل جلاله په دې آیتونو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رسالت اثبات کوي او د يهودو د یو دعوی الله جل جلاله ورله جواب کوي يهودو دا دعوه کوله او دا خبره به برملا ظاهر کوله او ډیر یقین انداز سره به دا خبره کوله چې جنت مونږ لپاره ده لا يدخل الجنه الا من كان هودا بس جنت لبخالص يهوديان جنت دا زمونږ مونږ نه سوا بل څوک په جنت ته نه دي ولی ځکه مونږ دې الله بچیان پیاز بنا او مونږ دې الله جل جلاله دوستان فلهذا نو جنت مونږ دې باقي څومره انسانان چې دا بجنت نه دي نو جنت هم زمونږ دی او د جنت نعمتونه هم زمونږ دي او دا دعوت وکوله او ډیر دو د خپل دعوه په یو یقیني انداز کې و پیش کول مخاطب دا او فهمول چې یقینا دا لکه جنت دونه پاره الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي اے زما پیغمبره اے زما حبیبه تا د دې دور او د زمانه کوم يهود چې دي او هغه دا دعوه کوي چې جنت ته يهودو د پاره دی باقی نور انسانان به جنت ته نه ځي د جنت نعمتونه يهودو د پاره دي باقی نور انسانان د جنت نعمتونو فائدہ اخیستل شي او جنت خدای پاک په دنیا کې چاته نه ورکي چیرته ورکي اخرت ورکي وی راځي دا کس دا میدان چې تاسو وايي د آخرت مونږ د پاره نه نو راشه تاسو د مرګ تمنا وکړي څنګه چې کله تاسو مړ شئ بس ډایرکټ په خپل تاسو د جنت نعمتونو ته ورسیږئ چې تاسو دا یقین ده چې دا جنت موږ د پاره ده او د جنت الله شریکی چې یو سړی مړ شي کنه د تاسو الله غوړي د مرګ تمنا وکړي کنه د مرګ ارزو وکړي کنه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کله چې دا آیاتونه را نازل شول رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ټول يهود را جمع څومره چې په مدینه منوره کې آباد او دی الله جل جلاله دا پیغام ورتواغ راوړ او په بعد کې ورته ویل خالد ټول خبرو کې چې اللهم امتنا یو خدای مونږ مړ کې نور په دلایل خو تاسو سر نه خلاصيږي په دلایل نه پويږي لګیا د ټول سفاره په دلایل کې رسو يهودو له نو راشه استاد سره خالد تور په زبان وایي چې اللهم امتنا هغه دا یقین پیغمبر علیه السلام د الله په حق پیغمبر دی او دا دی الله جل جلاله په حق مونږ لا یو پیغام دی یو خبره ده که څنګه مو په خله باندې الله وعدتنا او بس مړی ختم دغه پیغمبر معجزه به خو ښکار کوي مړه مونږ د ژوندۍ له ختم نه چې الله ما امیتنا وایي دې اصله ده وایي سمو په ژوندۍ نه نه وایي الله ما امیتنا نه وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که تو په خلی باندې الله او امي ته دا ویلې وي نزي په دې حل کې به دا نړۍ نه نړۍ وشګي لعاب دا به ورته بنشيو مری به باندې حساب به باندې ورته ټول پراته کنه دې ته په اصطلاح شریعت کې مباهله وایي خیر دا علمي بار تاسو د ذهن او چت مباهله مباهله دې ته چې دوه طرفه وي قل ورته اے پیغمبر ان كانت لكم الدار الاخره ان كانت کچرتوي لكم خاص تاسو د پاره الدار الاخره کور د اخرت مراد د دار الاخرت نه جنت عند الله دی الله څنګه خالصتا خاص تاسو د پاره من دون الناس سوا د نور خلقو نور خلقو د پاره نه دی خاص تاسو د پاره دی فتمنوا الموت تاسو فی الحال ارزو د مرګ وکي ځکه موت داسې یو شی ده الموت جسر يوصل الحبيب الى المحبوب دا مرګ خو داسې یو څیز ده چې دا یو پل دی پل او د دې پل په واسطه باندې عاشق خپل معشوقې سره شي په لهدا جنت تاسو معشوقه ده او مل دا غیره پر پل نو پرې پل تاسو واړې مطالبه کوي په کوم ولګي نو عربي او مقوله ده الموت جسر يوصل الحبيب الى المحبوب سره دې چې دوه هغه تمنا مرګ نه ده کړې دا مسله واوره د مرګ تمنا او ارزو کول دا جایز دي کنه جایز دي چې سړی د مرګ تمنا او ارزو کې دا جایز دي که جایز دي کې سړی په یو مشکل کې ګیری یو مصیبت کې راګیری او دای دا تمنا کوي چې خدای ما مړ کړي دا ناجایز نه روا ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تمنین احدکم الموت لضر نزل به هیڅوک دې د مرګ تمنا نه کوي تاسو نه د یو مصیبت او د یو ضرر یو تکلیف او د بیماری د وجې نه چې په دنیا کې شي البته کې دې لپاره مرګ غواړي چې الله خپل کې باز خلک د شهادت سوال کوي خدای ما تا خپل کې ما ته شهادت نصیب شهادت عمر زکه ده به جایز ده یا صلاحان یکان وي د الله جل جلاله عشق قربان ډیر غالب شي ډیر غالب شي خدای پاک مال مرګ راځي زر ته پوره شي کنه انو دا د څنګه دعا وسره کی اللهم احینا حیاتا خدای ما ته ژوند راکړي متل حیات خیرا ترغه وخت پر څو پر چې دازون ما لپاره خیر او که زون ما لپاره خیر دی خو دې مو فات کی سمجھ کړه د مرګ تمنا ده نکړي ٹھیک شو دلته غوډونه چې مطالبه شوې ده هغه مباهله نه کړ چې د حق او د باطل پېچان وشي سمجھ کړه خبر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغه سره زمر نه یریدل دا شان روایت کې راځي حضرت علی کرم الله وجهه کپڑے اچولې دي یو جنگ په وخت کې حضرت حسن ورته لالا یا بابا تا خو زغره نه دا چولې دا خو د جنگ کپڑے نه دي تا کومه اچولې دي یو چغلې اچولې هغه ورته حضرت علی ورته مونږ د مرګ نه یریږو نه یا به زه مرګ سملو یا به مرګ ما سملې که شهادت ملا او سن مرګ نه سملو که په بستر کې مړ سم مرګ سملو د مرګ زموږ یریږي نو شهادت زموږ تمنا ده بلکې حضرت عماره صحابي رضی الله تعالی عنہ هغه وفات کیږي خان ملګری ورته ویلي خان دی ویلي بنا خانم ها غدا نلقى على حبه سبب زو دوستانو سره ما ملاقات وشي محمد او حزبه د محمد رسول الله او د هغه جماعت سره ملاقات کیږي څنګه مزنه خوشاله نو دا چې عادت کیفیت کیږي نو سره مرګ وغړي خبره عام اوقات کې تکلیف در باندې یا بعض خلک چې ډېر قرضدار دي وي خدای مړ مي ځان ممړ کړو ظالم قرضه مدر باندې پاتې شي بیا به پس ماندګانم پرې کین او بیا به مېله در باندې جوړي څوک به درپسې باز خلک کا حوصله کمزوري کنه قرضه ور باندې راسي یا خدای مړی کی دا وره چا باندې چې قرضه پاتې شي او اخرت ځان سره یوسي دیم پرې نه کی د وارثان هم رشتہ داران هم پرې نه کی او قرضې والا صاحب او مالک هم ولا معافي او ولا اونه بشي نو علماء لیکي د قیامت پر ورځ به د یو روپی په مقابل کې یو فرض مونږ ورکړي دا څه معمولی خبر نه سوا خلکو دا قرضه اخته یو چاره د مال غنیمت کوي یا د نس علا کل حال الله جل فرمایو قل ورته اے پیغمبره ان کانت کی چرتوی لکم خاص د پاره ای يهودو الدار الاخره کور د اخرت کی جنت ته عند الله دی الله څنګه خالص تن خاص تاسو د پاره من دون الناس سوا د نور خلقو نه لغه له خرا میدان ته شي کنه فتمنوا الموت فتمنوا الموت تاسو تمناو کی د مرګ ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی پر خپل دعوی کې ان كنتم صادقين في خلوص في خلوص جنة لكم پدې کې چې دا جنت خاص موږ د پاره نو کې تاسو رښتینی راشي د مرګ مطالبه کې جنت ته ورسیږي کنه الله وايي دا موجوده يهود دا بم چې ارزو تمنا د مرګ نه کې مونږ پیشنګوي کول اي تمام لو ابدا تر قیامت پورې به يهود د مرګ مطالبه او ارزو ونکي الله وي ولن يتبدا اطلاع الهي ولن يتمنوه هیڅ کله هرگز بدا يهود تمنا ونکي هو د دې مرګ ابدا دائما تر قیامت پورې ولي تمنا د مرګ ولي نکي دو ته پته ده که د مرګ تمنا مو څنګه وکړله جنت نشته خو عذاب راکړي ولی موږ اخرت ته اسباب د جنت نه دي استولي بلکې اسباب هم د الله د عذاب استولي دي لوی خطرناک کار مو دا کړی چې تحریف مو په تورات کړی ده تورات احکام بدل کړی خطرناک کار مدا کړ چې انکار د قران پاک نه کو او حالانکه موږ ته پته ده حق دی الله کتاب او خطرناک کار مو اخرت ته چاستوي نه هغه عداوت دشمنی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې باندې یقین ده الله وايي لن يتمنوا هرگز بدا تمنا ان کې دا يهود هود دې مرګ ابدا دائما بما په سبب د اعمال سره قدمت چې استولې دي ايديهم لا سنو د دې د دې لا سنو ډېر بد بد اعمال اخرت ته استولې تستمویل تحریف د کتاب الله کړي قتل الانبیاء کړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تکذیب کړي د قران پاک تکذیب کړي او زول پته ده چې د حق دی الله پیغمبر او حق کتاب والله عليم بالظالمين والله الله جل جلاله چې دی علیم خبردار ده بالظالمین په ظالمانو باندې بالظالمین ای به احوال الظالمین د ظالمانو په حال الله څخه خبر ده جزاء به ولا ورکړي الله جل جلاله دې دوه تمنا د مرګ نه کوي ګوره یو مشرکان دي هغه وخت مشرکانو د عرب او بل مجوسیان آتش پرستو د پاریس دا هو خدا عقیده و چې اخرت نشته نه جنت دو ولا جنت ولا نار نه جنت ته او نه جهنم شته دا بت پرست عرب هم دا عقیده او د مجوسیانو د پاریس د آتش پرست هم دا عقیده چې اخرت نشته نو فلهذا دا هو عقیده دا چې دا دنیا ژوند ده نو اوس په کار دار چې هغه ژوند ډیر غوښتلې ککم ډیر ژوند غوښتلې او دې کې پورا مکمل هرڅ وي چې زه په دې دنیا کې ډیره ژوندۍ تیر کوم ځکه چې مرشي بیا خدود او عقیده دا و چې خبره ختم شوه ٹھیک شو نو که دوی تمنا له مرګ نه کېږي دا څه دو په باب کې څه دي نقصان ولا خبره ده ځکه دوه عقیده نه لري بت پرست عرب مشرکان او د مجوسانو چې بس دغه دنیا د اخرت نشته کدو تمنا د مرګ نه کېدو د حال سره مناسب ذکر او دنیا ژوند خو کوي به چې څو وشتي خلک خوندونه بوالي او کوم چې يهودو دا هو خدای یقین چې اخرت شته نو او دایم یقینو چې دنیا پالي ده او آخرت باقی ده او دنیا نعمتونه ناقص دي جنت نعمتونه هغه کامل دي خو بیا هم دو تمنا د مرګ نه کوي ولی ځکه زه وایي چې آخرت موږ د پاره نه ده ځکه موږ هغه اعمال کړی چې هغه اعمال د جنت والا نه دي هغه اعمال د جهنم والا دي ځکه هغه مطالبه تمنا د مرګ نه کوي مې خبره پوه شوې الله جزو فرمای ولا تجدن خامخابت امومي اے رسول الله مبارک وهم دا يهود احرص الناس زیات حریص د خلکو علی حیات د دنیا په ژوند باندې په دې وخت تاسو وګورئ يهود په دنیا کې يهود ډاکټران يهودي ساينسدانان داغو کوشش دا ده چې داسې داروګان داسې دوايي ګانې را وباسي چې په دې سړي عمر زیات شي عمر زیات کیږي چې تاسو د خدای په قبضه قدرت کې والله ومن الذين ولا تجدن خام خابت امم اي رسول الله مبارك وهم دا يهود احرس الناس ډیر حریص تخلقو على حيات الدنيا په ژوند باندې د چاره او بل ولا تجدن احرسا ډیر زیات حرس کون کی من الذين دا کسان اشرکو چې هغه مشرکان دي د مکی مکرمه د عرب بت پرستان او یا مجوس اتش پرست الله اجر فرمای یودو غواړي یودو غواړي دوست غني احدهم یود يهود لو يعمر الف سنه که چیرته عمر ورکړی شي زر کاله زر کاله عمر هم غواړي خو که چا ولا ورک الله وايي که چیرته دا زر کاله عمر دو ته ورکړی هم شي خو بیا هم دی دی الله د عذاب د زر کاله عمر لري کینه ځکه دا د عربي او مقوله ده کل ما فات فهو بعيد کوم چې تا نه پاتې کیږي هغه لري کیږي کوم چې روان ده هغه قریب او کل ما قریب کوم چې روان نه هی دغه احد لره چې څوک دا غواړي چې ماته دې زر کاله عمر خدای راکړي من العذاب الى عذاب نه ايو عمر چې ډیر عمر هغه ولا ورکړي شي والله مسير بما يعملون والله الله كده مسير عالم او خبردار بما فغ اعمال باندې يعملون چې دوی کوي فيجاسيهم الله بدو تخبل اعمال جزاء ورکی صلی الله تعالی علیه وسلم